دا د الله د شریعت او د الله د دین لانجه ده په دې لانجه کښې سر ورکول او قرباني ورکول په موږ هر مسلمان باندې فرض او لازم الله رب العالمین قرآن کښې فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله لله موږ رب العالمین سره دا عهد کوو یا وعده ورسره کوو ای د عرش والا ذاته موږ تا سره وعده کوو چې انشاءالله موږ به تر هغې پورې جنګېږو تر څو چې په ځمکه کښې ستا نظام نه راغلی او یا تر څو چې زمونږ بدنونو کښې او زمونږ په سینو کښې ستا د دښمنانو ګولۍ نه ورننوتلې او زمونږ د بدن نه رګونه د جاهلیت مسایل په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه السلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ د جاهلیت مسایل وپېژنئ او ځان ترې وساتئ د هر یکشنبې په ماښامنۍ خپرونه کې د جاهلیت مسایل او دوی به ویل چې الله رب العلمین په مونږ باندې پېرزو کړې ده، مونږ یې خوښ کړي، مونږ ورته ګران یي، ځکه یې مونږ ته دا دنیا را کړې ده او دا به د رب العلمین د رضا یو علامه ګرځوله، که رب العلمین مونږ نه راضي نه وی، نو مونږ له به یې مال نه را کولی، مونږ له به یې دومره ډېر اولاد نه را کولی، لکه الله رب العلمین دوی دا خبره نقل کړې ده په سورت سبا کښې الله پاک فرمایي، نحن اکثر اموالا واولادا. دا دومره کامل دی راشه کله الله رب العلمین په یو طریقه سره بنده باندې امتحان کوي کله الله رب العلمین په بنده باندې بل قسم امتحان کوي چې داسې یو موقع را ولي داسې یو وخت را ولي داسې یو ټیم را ولي داسې مصیبت په انسان باندې را ولي چې ته راشه دا مؤمن او دا بنده دا ډېرې دعوې کوي دا په خپله دعوه کښې رښتنې دی او که نه دی په توحید کښې به مختلف قسمه امتحانونه او ازمایشونه را ځي که چېرته سړی دارالکفر کښې نو کله په یو عالم پري په مدرسې باندې لانجه را شي نو بیا سړی روان وي دغه کفارو ته او دغه طواغیتو ته سړی روان وي هلته هغوی ته ټیټ او پاس کېږي او هلته د هغوی اکرامونه کېږي او هلته د هغوی چې کوم نه عزتونه کېږي او هغوی ته ښه ښه القابات ورکول کېږي عزتمندو دا خو د ربالعلمین یو امتحان وي که نه چې تا باندې راوستو چې ایا ته د خپل یو دنیوي مفاد دپاره یا خپل شهرت دپاره یا خپل یو داسې یو کار چې تا د ځان روان کړی دی ځان شروع کړی دی ایا ته دې دپاره چې کوم د رب العالمین حکم ته تابعدار او که نه ته ورځې د تواغیت او همدغسې د مرتد حکومتونو مشرانو سره او قسمه قسم خلکو سره ته کښېنې نو الله رب العالمین خلکو باندې دغه امتحان کوي امتحان کښې چې ناکام شي خپله یې الله سلموي که چېرته زه عالم وي، الله رب العلمين د خولې نه چې کوم دی افسر لرې کوي. الله رب العلمين په خلقو کښې د دغه سړي چې کوم دی د دغه سړي دا مذمت دا دې خلقو کښې ښکاره کېږي. خلق خپله نفرت ورسره شروع کړي او دا اکثره تجربې خبره ده کوم علما هغوی چې د حق نه چې کوم دی روستوالی کړی دی یا دغه تواغیت ورسره خپل لینډ دینډ جوړ کړی دی نو الله رب العلمین هغه علما شرمولي دي عزتمندو اخري خاتمې خرابې شوي، د اخري خاتمې خلک ورپسې خبرې کوي، په خپله مدرسه کښې خپل شاګردان وي، دله سبقونه وايي، خو لکن اثر الله رب العلمين ختم کړي او دا ګورې هغه روايت کښې راځي که نه کله چې الله رب العلمين يو انسان سره مينه کوي جبرائيل ته ووايي چې جبرائيله زه د فلانکي انسان سره مينه کوم هغه بې اسمانونو کښې وي اسمان نه بې ځمکې ته را کوز شي ټول خلک ورسره مينه کوي او کله چې چا سره رب العلمين بغض کوي، نو هغه هم په همدغه طريقې سره ځمکې والاو ته را کوز شي. دا ډېر علماء به تاسو ګورئ چې مخکې به ډېر محبوب وو خلکو ته، خلکو به ډېر اکرامونه کول، خلکو به چې کوم دی ډېر لقبونه ورکول، عزتونه به یې وله کول، خو لکن اوس وګورئ مؤمنان اکثره مؤمنان د ډېر داسې مليانو نه او ډېر داسې خلکو نه هغه وروسته شو او پنځویشتمه مسئله عزتمندو هغه دا ده چې د حق د بطلان دپاره بیا یې دا دلیل پېش کوو چې یاره کمزوري خلک له دوی نه مخکې شوي دي دا مسئله هم د مخکنۍ مسئلې سره متعلقه مسئله ده خو فرق صرف دومره دا دی چې مخکنۍ مسئله کښې دا خبره ذکر شوه چې دوی به دا حق نه منه دې وجې نه او دې مسئله کښې دا خبره ذکر شوه چې حق به بې باطل ګڼو حق به باطل او خپله خو به یې هسې نه منه خو لیکن پروپیګنډې به یې کولې داسې خلک به یې متنفره کول لکه ډېر داسې خلک وي لکه د الله رب العلمين د جاهليت والاو دا خبره نقل کړې ده سورت احقاف کښې لو کان خيرا ما سبقونا اليه وایي که چېرته دا خیر وی او دا حق وی او دا صحیح لار وی نو دوی به زمونږ نه چې کوم دی نه وی مخکې شوي نو د دې مسایلو وضاحت لږ شان مخکې هم شوی و د دې وجې نه د کمزورو خلکو د وجې نه حق پرېښدل دا نه دي په کار هغې کښې به خیر ډېري د کمزورو خلکو خو نبي علیه الصلوة والسلام دومره فضایل بیان کړي دي، دومره فضایل چې دا کتب د حدیث سړی وګوري نو په ډېرو ځایونو کښې نبي علیه السلام فرمایي که نه رب اصغث اغبر وایي ډېر کرت به داسې یو سړی وي چې هغه به ډېر داسې کمزوری شکل او حلیې والا وي خلک به ډېر سپک ګڼي او ډېر د وېښتو هم ګډ وډ وي نو مدفوعا بالابواب او که چېرته چا خوا نه لاړ شي نو هغه هم چې کوم دی هغې به یې شړي دې ته به اجازت نه ورکوي چې ته راشه د ده به اکرام نه کوي خو نبي علیه السلام وایي لو اقسم علی الله لابره که چېرته په الله باندې قسم وکړي چې قسم په الله دا کار به داسې کېږي الله رب العالمین مې دې قسم کښې بری کوي د رب العالمین په نزد باندې دومره مرتبه ده او دومره چې کوم دی یو شان دی او عظمت دی اګر که دنیا والا په سترګه کښې ډېر یو دا کمزوری انسان وي او حقیر انسان وي نو دا مسایل دا مخکې بیان شو شپږیشتمه مسله هغه په دې کښې دا د عزتمندو کله چې الله رب العالمین په کتاب باندې پوه شي بیا په دې کښې تحریفونه کوي سره دې نه چې په خپله غلطۍ باندې هم پوهېږي خپل کمی هم ورته معلوم وي لکه دا زمونږ او ستاسو د زمانې جاهلانو هغې کښې هم دا طریقه ډېره په ښه طریقې سره شته نور جهاد دا صحیح جهاد دی، خلافت صف دا صحیح صف دی، په دې کښې زمونږ هېڅ قسم شک نشته، نو دا زمونږ د دې زمانې جاهلانو همدا طریقې دي، اګر که د خلکو په عام معاشره کښې دوی د علماو په نوم باندې مشهور دي، خو لیکن دا علما نه دي عزتمند او دا جهالا دي. دا به څنګه عالم وي چې په خپل علم باندې عمل نه وي او دا به څنګه عالم وي چې عمل خو په نشته خو د عمل نه پس بیا په قرآن کښې تحریف کوي یا دغه شان نور مونږ دا مشرکان چې د شرک اثبات قرآن نه کوي همدغه شان نور بدعاتو اثبات هغه د قرآن کریم نه کوي ښه به پوهېږي هم د جاهلیت والاو به هم دا کار کوو دې نه ځان ساتل په کار دي او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول په قرآن کریم کښې دین کښې د تحریف نه وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین په دیاله ولایت کې په دوه بېلابېلو چاودنو کې ګڼ مرتدین وژل شوي. د خراسان ولایت په پېښې سیمه کې د امریکايي بې پېلوټه الوتکې په برید کې عامو مسلمانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. ګڼ نور خبرونه هم لرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم د اسلامي دولت زمرو مجاهدینو د رقه شرق لور منخر غره جنوب کې د پې کې کې مرتدینو ته د یوه خونړي کمین په ترڅ کې درنه مرګ ژوبله اړولې خبر زیاتوي چې په یاد اتلوال برید کې د اسلامي دولت عسکرو د سپکو او درنو وسلو تر څنګ د بې پیلوټه طیارو څخه هم استفاده کړې چې ګڼ مرتدین یې وژلي او ژوندو یې له سیمې پښې سپکې کړي او همداراز مجاهدینو د لوی الله په نصرت او وسله او مهمات هم په غنیمت کښې نیولي په همدې حال کښې د پې کې کې مرتدینو غوښتل چې د حمد عصاف خطونو ته پرمختګ وکړي چې لله الحمد د ځای په ځای شویو ماینونو تر څنګ د درنو وسلو د بریدونو ښکار شول چې په پایله کې تېښته غوره وګڼله او له سیمې پښې سپکې کړې دا په داسې حال کې ده چې د صلیبي اېتلاف جنګي طیارو هم درې ځل په خطا سره د مرتدینو پوستې بمبار کړي چې ګڼه مرګ ژوبله یې ورړولې نينوا ولايت د نينوا ولايت څخه خبرونه وايي چې د اسلامي دولت يو اتل استشهادي د موصل په جنوب کې د العقيدات په منطقه کې د رافضي مليشو په پنډغالي بريد کړی چې د بريد په پايله کې ګڼ شمېر مرتدينو ته مرګ ژوبله اوښتې او همداراز يوه عراده همر ټانک درې عرادي نظامي وسايط له منځه تللي دوه همر ټانکونه او يوه عراده نظامي واسطه يې ويجاړه شوې په همدې حال کې د اسلامي دولت تيرانداز سربازانو د خپلو بریدونو په لړ کې د بابا طوب او دواسه په سیمو کې د اتحادي پولیسو درې تنه وژلي. خبر زیاتوي چې د اسلامي دولت سنایپرچیانو د ترړومان په منطقه کې هم شپږ تنه مرتدین وژلي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت درنو وسلې کتیبې مجاهرینو د العربي، نوي موصل، الشهداء، نابلس، رساله، الدواسه او العقیدات په سیمو کې د رافضي ملیشو په پوستو یو سل څلور فیره د هوان مرمۍ او د کاتیوشا راکټ مرمۍ ورتوغولي. د الله نه سوال دی چې پرې دردېدلي وي. په یو بل ورته خبر کې راغلي چې د مرتدینو د ماین پاکۍ څو ټانکونه او د سوات ځواکونو پنډغالي د موصل په غرب الرساله سیمه کې د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې د اېس پېچ ناین د بریدونو ښکار شوي. په همدې حال کې د موصل جنوب غرب لور ته د ترغومان په منطقه کې د اسلامي دولت مجاهدینو د شیعه ملیشو سوات ځواکونو شپږ پوستې سوځولي چې په کې شپږ تنه مرتدین وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د موصل په ښۍ خوا کې د دښمن د جنګي طیارو د برید په لړ کې یوویشت تنه ملکي وګړي وژل شوي او اوولس تنه نور ژوبل دي چې ډېری یې زنانه او ماشومان دي. دیالا ولایت د یاد ولایت څخه تازه را رسېدلي خبرونه وایي چې د التحویله منطقه کې د اسلامي دولت د مجاهدینو له لورې ځای په ځای شوی ماین د رافضي مرتدینو په هغه موټر چاودلی چې درنه وسله یې انتقالوله. په یاد برید کې موټر او وسله له منځه تللې او درې تنه عسکر هم په کې وژل شوي. پس له یادې چاودنې کله چې مرتدین د چاودنې ځای ته راټول شول نو دویمه چاودنه پرې ترسره شوه چې د دویمې چاودنې په ترڅ کښې هم دښمن ته ګڼ مالي او ځاني تلفات ور واوښتل صلاح الدین ولایت د صلاح الدین ولایت په منځ کښې د قضاء الدور ښارګوټي شرق لور ته د نعما منطقه کښې د اسلامي دولت د زمرو په یوه ناڅاپي حمله کښې د دښمن یو تن سرباز ژوندی نیول شوی او په همدې لړ کښې د محمد موسی شویراتان اندیز په منطقو کې د اسلامي دولت مجاهدینو د دښمن پوستې په اووه ویشت فیره هوان مرمیو وویشتلې چې اکثره مرمۍ په هدف لګېدلې دي. خبرونه وایي چې د اسلامي دولت ښاري مجاهدینو د الملح منطقه کې د حشد الشعبي مرتدینو په هغه څلور منزله چاودنه ترسره کړې چې د دبس قضا سره واقع ده چې وروسته له برید څخه مجاهدین سالم خپلو ځایونو ته ستانه شوي. په همدې حال کې د حویجه شرق لور ته د عطشانه غره تر څنګ د پېشمرګه مرتدینو یوه عراده نظامي واسطه په ښخ شویو ماینو ور برابره شوې چې په کې یې ناست مرتدین له منځه تللي دي. د رمادي جنوب التأمیم منطقه کې د پولیسو په پنغالي ځای په ځای شوی ماین خلاص شوی چې په پایله کې پېنځو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یو بل خبر له مخې، د رتبه ښارګوټي شرق لور ته په اتیا کیلومترۍ کې د اسلامي دولت مجاهدینو د سپکو او درنو وسلو په درلودلو د دښمن په یوه پوسته برید تر سره کړی دی او دا هم خراسان ولایت د خراسان ولایت د اچین منطقې په پېښې سیمه کې امریکایي بې پیلوټه طیارو یو ځل بیا د ملکي وګړو ژوند واخیست تېره ورځ امریکایي وحشیانو یو ځل بیا هغه بې ګناه عام مسلمانان بمبار کړل چې د کوهي په کنستو بوخت ول د دغه وحشي برید په ترڅ کې درې تنه وژل شوي او یو تن سخت ژوبل دی. دا لومړی ځل نه دی چې وحشي یرغلګر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړوي، بلکې څو ورځې وړاندې یې په نازیان سیمه کې هغه ډاټسن موټر هم وویشت چې ښځې او ماشومان په کې سپاره وو چې درې تنه کوچني ماشومان او دوه تنه زنانه یې په ټکه ووژلې او نور یې ژوبل کړل. همداراز څه موده وړاندې په یو بل ورته برید کې هم په یوه ډاټسن موټر د برید له امله یې د سیمې شپږ تنه عام مسلمانان ووژل او بیا یې سهار د وخته خرو پسې روان ځايي مزدوران هم په نښه او بمبار کړل او ویې وژل او همدا ډول او همدا ډول د دې ګڼو ړندو بمباریو په لړ کې هغه بمبار د کفري مېډیا د پټ ساتلو باوجود هومره سهیز شو چې د بیت الله څخه د راستانه شوي یو حاجي په کور یې تر سره کړ او ولس تنه عام مسلمانان یې ووژل د یادولو وړ ده چې دې وحشي امریکایانو د خپلو ړندو بمباریو په لړ کې د عامو مسلمانانو کورونه، دوکانونه، جوماتونه، موټرې او پیدل مسلمانان څو څو ځل په بې رحمۍ بمبار کړي خو د کفر په چوپړ بوختې رسنۍ بیا د خپلو بادارو امریکایانو په هر وحشت پرده اچوي او هڅه کوي چې د دې وحشي ځناورو هر بربریت پټ وساتي. حال دا چې فی الحال هم د کور په سیمه کې د روانو عملیاتو په لړ کې د امریکایي جیټ طیارو په وحشیانه بمبارو او کروز توغندیزو بریدونو کې یوازې د سیمې عامو مسلمانانو ته مالي او ځاني درانه تلفات ور اړوي خو دا رسنۍ ځکه سره د خبرېدو دا وحشت نه رسنیز کوي چې بیا پرې امریکایي کونجاړه بندېږي او د بادارې امریکا مطبوعاتي قانون ورته دا اجازه نه ورکوي چې د اسلامي دولت د تمکین په ساحه کې دې د امریکایي یرغلګرو له جرمونو پرده پورته کړي خو ولله الحمد اسلامي دولت غښتلی اعلام په دې برخه کې د الله عز وجل په ځانګړي کرم په خپل ځان بسیا دی او انشاءالله ډېر ژر به د هغو امریکایي وحشتونو یو مستند راپور وړاندې کړو چې ډېری خلک ترې ناخبره او طاغوتي میډیا پرې غوږونه کاڼه کړي باذن الله خو زموږ د زمانې ښځې ګمان کوي چې په هغوی هېڅ ډول جهاد نه شته، ځکه له دوی نه د جهاد تر ټولو لویه برخه پاتې شوه، کومه چې الله تعالی د قرآنکریم په ټولو ځایونو کې د نفس په جهاد مخکې کړې، بغیر له یوه ځای څخه. دغې عظیمې برخې ته په مال سره جهاد وایي، کوم چې د ښځو په حق کې د تورې د جهاد په څېر نه دی ساقط شوی. په دې موقع د یاد وړ ده چې ووایو الله تعالی دې د سلف الصالحینو په بعضې ښځو رحم وکړي چې کله به د هغوی داسې څه نه و چې د الله تعالی د لارې په غازیانو یې خرڅ کړي نو خپلې کمڅۍ به یې غوڅې کړې او د غازیانو د اسونو لپاره به یې ترې واګې جوړې کړې نو هغه پتمنې مېرمنې چېرې دي چې په ځمکه د الله تعالی د کلمې د لوړوالي لپاره به یې قربانۍ ورکولې او صدقې به یې کولې هغه ښځې څه شوې چې د الله تعالی د دین د مرستې لپاره به یې خیراتونه کول د کومو بدله چې هغه جنتونه دي چې پراخې د اسمانونو او ځمکو په مقدار ده الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اے مؤمنانو ایا زه تاسې ته داسې تجارت نه ښایم چې تاسې له دردناک عذابه خلاص کړي تاسې به په الله تعالی او د هغه په رسول ایمان راوړئ او د الله تعالی په لار کښې به په خپلو مالونو او نفسونو جهاد کوئ دا کار ستاسې لپاره غوره دی که تاسې پوهېږئ الصف لسم او یولسم ایاتونه په الله تعالی ایمان او بیا د هغه په لاره کې په مال او نفس جهاد د مال جهاد یې د نفس په جهاد ځکه مخکې کړ چې په مال سره د جهاد لپاره د غازیانو او د لښکرو د تیارۍ مرحله پیل کېږي بله دا چې د نفس په جهاد کې په عذر لرونکو کومه ګناه نه شته که په کور کې پاتې شي همدارنګه ښځې ترې هم بهر دي لکن د مال په جهاد کې د هېچا عذر نه شته چې الله تعالی ورته مال ورکړی وي او هغه خیرات ونه کړي. په دې کي بیا د ښځې او سړي، ځوان او بوډا، ړوند او لیدونکي، مریض او روغ هېڅ فرق نه شته، مګر هغه څوک چې فقیر وي نو په هغه کومه ګناه نه شته، ځکه الله تعالی فرمایي. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم او له انس رضي الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي له مشرکینو سره په مالونو نفسونو او ژبو وجنګېږي رواه ابوداود ابن قیم رحمه الله د قرآن کریم په ارشاداتو کې د جهاد په اړه د نفس څخه د مال د مخکې کولو حکمت داسې بیانوي او دویمه فایده دا ده چې مال سره د نفس محبت او عشق وي نفس د مال په ترلاسه کولو کې خپل ځان خرڅ کوي خطر او مرګ ته د مال په لټون کې ځان وړاندې کوي او دا د دې خبرې ثبوت دی چې نفس د مال سره مینه او عشق لري نو الله تعالی خپل مینوال د هغه د لارې مجاهدین دې ته وهڅول چې خپل معشوق یعنې مال د هغه د رضا لپاره خرڅ کړي مقصد ترې دا دی چې بندګانو د الله تعالی تر ټولو زیات محبوب شي او په دې کایناتو کې بل داسې شی وجود ونه لري چې هغه بندګانو ته د الله تعالی څخه ډېر محبوب وي نو کله چې دوی خپل معشوق او محبوب مال د الله تعالی په لار کې خرڅ کړي نو دوی به یوې داسې مرتبې ته منتقل شي چې هغه به له لومړۍ څخه ډېره لوړه او پورته وي او هغه د الله تعالی لپاره د بندګانو نفسونه خرڅ کول دي چې هغې ته د محبت انتها وایي سره د ډېرې غریبۍ او ضرورت چې هېڅ سره او سپین یې نه درلودل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه د صدقې په اړه پوښتنه کوي د ابو ملیکه نه روایت دی چې ما ته اسما بنت ابيبکر رضی الله وویل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل زما سره کوم مال نه شته مګر هغه څه چې زبیر کور ته راوړي نو آیا له هغې خیرات کولی شم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورکوه د ګوډي خوله مه تړه چې الله تعالی به یې در باندې هم وتړي رواه ابوداود ابن حجر رحمه الله وایي د حدیث مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولږې د ویرې له خاطره د خیرات نه کولو څخه منع کوي وجه دا ده چې په دې سره د برکت ماده له منځه ځي او الله تعالی په خیرات کولو بې حسابه ثوابونه ورکوي او څوک چې د اجر ورکولو په وخت کې حساب نه کوي د ورکړې په وخت به هم حساب نه کوي او څوک چې په دې پوه شي چې الله تعالی د هغه ځای ورکړه کوي چې د چا په ګمان کې هم نه وي نو د هغه د حق جوړېږي چې د هغه په لار کې هم بنده بې حسابه ورکړه وکړي فتح الباري او له ابو هریره رضی الله عنه روایت ده چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله عز وجل صدقات قبلوي او په ښي لاس یې اخلي هغه داسې لویوي لکه چې تاسې کې یو تن د خپل اخ بچی لویوي او یا د اوښ بچی تر دې چې یوه مړۍ ډوډۍ د احد د غره په مقدار لوی شي رواه ترمذي نو ستا څه ګمان دی که دغه خیرات او صدقه د الله تعالی د لارې د مجاهد د تیارۍ لپاره وکړه شي ایا د دین قیام د اسلام ساتنه د مجاهد پرته بل څوک کولی شي ایا د ناموس ساتنه او د کافرو پوزه ماتونه بغیر له مجاهده بل څوک کولی شي بخاري د دې باب لاندې ذکر کوي باب بیان د فضیلت د هغه چا کې چې یو مجاهد تیار کړي او یا د هغه په کور د خیر په نیت پاتې شي د زید بن خالد رضی عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د الله تعالی په لار کې یو غازي تیار کړ نو هغه غذا وکړه او څوک چې د یو غازي په کور د پاملرنې او خیر لپاره پاتې شو نو هغه هم غذا وکړه په همدغه موضوع امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی عنه په سمه توګه پوه شوی و، نو ځکه یې له الله تعالی سره داسې تجارت وکړ چې جنتونه یې ورته په میراث کښې ورکړل. هغه یوازې یو غازي تیار نه کړ، بلکې د تبوک د غزا لپاره یې ټول لښکر تیار کړ. هغه لښکر د العسرة یعنې د تکلیف او تنګۍ لښکر، چېرته چې په مسلمانانو سخته مالي تنګي وه، عبدالرحمن بن سمره رضي الله عنه وايي. کله چې نبي علیه صلات وسلام له سره لښکر تیاروه نو عثمان رضی الله عنه ورته زر دیناره راوړل او د هغه په لمن کې یې واچول عبدالرحمن رضی الله وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې دغه دینارونه یې په لاس کې اړول راړول او فرمایلې عثمان ته به له دې وروسته ضرر ونه رسوي هر هغه عمل چې کوي دوه ځلې دغه خبره وکړه سنن ترمذي دلته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یوه ډېره ناشنا قیمتي خبره کړې ده چې د مالي جهاد شان پکې بیانوي او هغه په ټولو صدقو غوره او مخکې بولي هغه وایي که چېرته مال کم شو یوې خوا ته ولږي راخیستې فقیرانو او بلې خوا ته هغه مجاهدینو چې جهاد یې په پرېښودلو زیانمن کېده نو موږ به دغه مال په جهاد کې خرڅ کوو اګر که دغه نور فقیران د ولږې مړه شول لکه چې د ډال نېونې په مسئله کې کوم حال دی ځکه د ډال نېونې په مسئله کې مونږ په خپل لاس وژنو او دلته د الله تعالی په کړنه مړ کېږي فتاو الکبرا مونږ چې په دې زمانه کې ښځو ته ګورو نو وینو چې د دې دنیا په ختمېدونکو سامانونو ډېر زیات اصرافونه کوي بې ځایه جامې او خرچې او داسې نور اصراف کوي لیکن بالمقابل مونږ ګورو چې او تاسې په کې رانه یاست او که چېرته تاسې مخ واړوه نو الله تعالی به ستاسې په بدل کې نور خلک راولي بیا به هغوی ستاسې په څېر نه وي صورت محمد اته دېرشم ایات د دې لیکنې پاتې برخه به انشاءالله تاسې ته په راتلونکو خپرونو کې وړاندې شي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته کله چې دا ثابت ده چې دا موجوده خلافت اسلاميه کوم چې د ابوبکر البغدادي القرشي الحسيني حفظه الله عز وجل په مشرۍ کښې وجود لري دا حق خلافت دی او په شرعي معایرو باندې برابر او پوره دی نو اوس دې موضوع ته لنډه غوندې کتنه کوو چې آیا دا کله خلافت اسلامي حق خلافت شو نو دې ته هجرت نه کولو څه حکم دی نو د هجرت نه کول دې خلافت اسلامیت ته او دې د اسلام مځکې ته، دارالاسلام ته او دارالحرب، دارالکفر، نه پرېښودل او دې دارالاسلام ته هجرت نه کول، دا کبیره ګناه ده، دا ظلم دی، دا فسق دی، دا فجور دی. الله تعالی فرمایي، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، ان الذین توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم، په داسې حال کښې چې هغوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی وي په نه کولو د هجرت نو ملائک ورته وایي چې تاسو په څه حال کښې وئ چې هجرت مو نه کولو نو هغوی به وایي چې مونږ په مځکه کښې ضعیفان وو کمزوري وو ملائک به ورته وایي ایا د الله مځکه فراخه نه وه چې تاسو په دغې مځکه کښې هجرت کړی وی دغه د ظلم ځای دغه د کفر دار دا مو پرېښی وی د اسلام مځکې ته تللي وئ. ایا د الله مځکه پراخه نه وه؟ داسې مځکه نه وه؟ نو الله رب العلمین فرمایي، دا کسان چې دي د دوی ځای جهنم دی او دا ډېر د د ورتلو بد ځای دی. الله رب العلمین هغه کسان مستثنا کوي چې هغوی ضعیفان دي، سړي وي او که زنانه وي او که ماشومان وي، خو چې هغوی له چل نه ورځي د وتلو او لاره ورته نه وي معلومه، نو دغه کسان مستثنا دي. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي. وایي، نزلت هذه الآیة الکریمة عامة فی کل من اقام بین ظهراني المشرکین وهو قادر علی الهجرة ولیس متمکنا من اقامة الدین فهو ظالم لنفسه مرتکب الحرام بالاجماع وبنص هذه الآیة حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي، دا آیات عام دی، دا شامل دی هر هغه چا ته چې د مشرکانو، کفارو، په منځ کې اوسېږي او د هجرت په کولو باندې قادر وي، د خپل دیني احکامو په اقامت باندې، خپل دین په اقامت باندې متمکن او قدرتمند نه وي، نو دغسې کس د خپل نفس لپاره ظلم کوونکی دی، پر خپل نفس ظالم دی او اجماعي طور باندې دی د حرامو مرتکب دی او د دې ایات په تصریح سره هم دی د حرامو مرتکب دی. څوک چې قادر وي په هجرت باندې او د خپل دین په باره کې متمکن نه وي چې خپل دین قایم کړي، خپل دین. باندې عمل وکړي اوس وخت کې حالات هم دغه شانتې دي ځکه څومره چې د کفر دارونه دي څومره چې د طواغیتو کورونه دي او د طواغیتو ځایونه دي چې هلته د طواغیتو حکومت دی هلته هغوی د برچې په زور باندې وضعي قوانین نافظ کړي دي او هېڅ څوک دې ته نه پرېږدي چې په خپل منطقو کې اسلام نافظ کړي هېڅ څوک هم په اقامت د دین باندې قادر نه دی نو چې څوک د دغې کفارو د طواغیتو د دې مرتدینو د حکومتونو د ځایونو نه هجرت نه کوي دارالاسلام ته، د خلافت مځکې ته، نو یقینا دا کسان ظالمان دي په خپلو ځانونو او دوی مرتکبین د حرامو دي، دا خبره په اجماع او په نص د دې ایات سره ثابته شوه، حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي او امام قرطبي رحمه الله ویلي دي، وفي هذه الآیة دلیل علی هجران الارض التي یعمل فیها بالمعاصی په دې ایات کښې دلیل شو د هغې مځکو په پرېښودلو باندې چې کومو کښې ګناهونه کېږي، معصیتونه کېږي او پاتې دا ده چې په کومو مځکو کې په الله باندې کفر کېږي او وضعي قوانین په کې نافظ وي، نو د هغې نه هغه مځکو پرېښودل او دارالاسلام ته تلل دا خو یقیني او جب دي او سعید بن جبیر رحمه الله فرمایي، اذا عمل بالمعاصی فی ارض فاخرج منها. کله چې په یوه مځکه کې معاصي کېږي، د الله نافرمانۍ مې کېږي، د هغې مځکې نه ووځه او بیا یې دا ایات ولوستو، الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها، ایا د الله مځکه پراخه نه وه چې تاسو ورکې هجرت کړی وای؟ دا اثر ابن ابي حاتم رحمه الله په خپل تفسیر کې د سعید بن جبیر نه په صحیح سند سره راوړی دی او حافظ ابن حجر رحمه الله همدې اثر ته په فتح الباري کښې هلته ورته اشاره کړې ده ویلي دي واستنبط سعید بن جبیر من هذه الایة وجوب الهجرة من الارض التي یعمل فیها بالمعصیة د دې آیات نه سعید بن جبیر وجوب د هجرت د هغې مځکې څخه چې په کومه مځکه کښې معصیتونه کېږي نافرمانۍ کېږي د هغې مځکې څخه د هجرت وجوب سعید بن جبیر د رعایت نه فهم کړی دی نو چې کله د هغې مځکو څخه چې هلته معاصي کېږي نافرمانیانې کېږي ګناهونه کېږي د هغې مځکو څخه نورو هغو مځکو ته چې هلته دا نافرمانیانې نه کېږي هجرت واجب دی نو ای مسلمانانو ای علماو ای طلباء کرامو ستاسو څه خیال دی په هغه چا باندې چې په داسې مځکه کې وجود او قرار لري چې هلته د طاغوت قانون نافظ دی او په هر فتیل او په هر نقیر او قطمیر کې دوی نه پوښتنه کېږي او د دوی قضایا رفع کېږي دغې قانون ته که زړه دې غواړي او که نه غواړي دې قانون ته به ورځې په دغې به فیصلې کې نو د دغسې مځکې نه دارالاسلام ته هجرت کول واجب نه بلکې اوجب دی همدارنګه الله رب العلمین په بل ایات کې فرمایي ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله والله غفور رحیم دې آیات کې الله رب العالمین هجرت او جهاد فی سبیل الله ته ترغیب ورکوي کوم کسان چې ایماندار دي او هجرت یې کړی وي او جهاد فی سبیل الله یې کړی وي د الله د کلمې او د الله د دین د اوچتوالي دپاره یې جهاد کړی وي نو دا کسان دي چې د الله د رحمت امید ساتي، الله غفور رحیم دی، الله به دوی د خپل رحمت متوجه کړي. ګورئ! که څوک هم، که عالم وي، که طالب وي او که امي وي او که مشر وي او که کشر وي، خو چې د الله د رحمت امید څوک ساتي، نو هغه به څوک ساتي؟ هغه به مؤمن چې مهاجر وي او مجاهد وي، دغه خلک به د الله د رحمت امید ساتي. دا د سورې بقرې ایت دی. همدارنګه الله رب العالمین فرمایي. جنګ کړی وي او وژل شوي وي، الله وایي لاکفرن عنهم سیئاتهم دوی ته به زه ګناهونه ور معاف کړم، ګناهونه به ترې وروژوم، لرې به کړم او هغې جنتونو ته به یې داخل کړم چې د د کومو د ونو او د بنګلو د لاندې ویلې به یې وي، د الله له طرف نه به ورته بدلې ورکړل کېږي، الله سره ښایسته ښایسته بدلې دي همدارنګه الله فرمایي. ځای ورکړو او د اخرت اجر خو ډېر لوی دی خو که دا خلک پوهېږي دا څوک دي دا کسان الذین صبروا علی ربهم یتوکلون دغه کسان دي چې صبر کوي په خپل رب باندې توکل کوي صبر هغه څوک پېژني چې د صبر ځای له ورشي چې سړی په عیش او عشرت کښې ژوند تېروي د ښارونو په مزو کښې ژوندونه تېروي او هغه وایي زما صبر دی هغه صابر نه شي جوړېدلی د الله په لار کښې تکلیف سره مخ شه د الله په لار کښې د بمبار سره مخ شه د الله په لار کښې د زخم سره مخ شه د الله په لار کښې د بچو د شهادت سره مخ شه د الله په لار کښې د مال د نقصان سره مخ شه او بیا صبر وکړه نو ته صابر جوړېږي الله رب العالمین د ګناهونو د رژېدلو وعده چا سره کړې ده مهاجر سره مجاهد سره لوکفرن عنهم سیئاتهم جنت ته داخلولو وعده له چا سره کړې ده ولادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار الله رب العالمین په دنیا کښې د ښایسته ژوند وعده چا سره کړې ده والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه او کوم چې د آخرت اجر دی نو ولاجر الاخرة اکبر همدغه کسان دي الذین صبروا علی ربهم یتوکلون دغه کسان دي چې دوی صبر کړی دی خپل رب توکل کوي ځانونه سپاري صابر لقب خو به هر سړی ځان ته ورکوي، متوکل لقب خو به هر انسان ځان ته ورکوي، خو صابر هغه څوک دی چې الله ورته صابر ووایي، په قرآن او په حدیث کښې ورته صابر ویل شوي وي، متوکل به هغه څوک وي چې په قرآن او حدیث کښې ورته متوکل ویل شوي وي. الله رب العالمین دارنګې فرمایي ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا ستا رب د هغه کسانو دپاره چې هجرت یې کړی وي پس د هغې نه چې هغوی ته امتحانونه ورسېدلي وي او هغوی امتحان شوي وي هغوی باندې ظلم شوی وي او بیا جهاد وکړي او صبر وکړي نو یقینا ستا رب د دې نه بعد غفور رحیم دی الله به دوی ته بخشش کوي الله به پرې رحم کوي همدارنګې الله فرمایي والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا کوم کسان چې د الله په لار کښې هجرت وکړي او بیا ووژل شي او یا په خپل مرګ مړ شي نو خامخا لیرزقنهم الله الله به خامخا دوی ته رزق ورکړي رزقا حسنا ښایسته رزق ښایسته رزق کوم یو دی چې ښایسته حلال رزق وي وان الله لهو خیر الرازقین والله غوره رزق ورکوونکی دی چې د خپلو کورونو نه وېستل شوي دي، د خپلو مالونو نه وېستل شوي دي او د الله رب العالمین احسان غواړي او د الله خوشحالي طلب کوي، د الله امداد کوي او د الله د رسول امداد کوي، الله وایي اولئک هم الصادقون دا کسان رښتیني دي، همدوی رښتیني دي. د صادق دعوه خو به ډېر خلک کوي، ډېر خلک وایي چې مونږ صادقین یو، ځکه الله امر کړی دی چې وکونو مع الصادقین. تاسو د صادقینو ملګري شئ. هر سړی ځان ته صادق وایي، لکن الله رب العلمین په دې ایت کې صادقین وښودل، تعین کړو، چې صادقین څوک دي؟ هغه کسان چې مهاجرین دي او مناصرین د دین د الله او د دین د رسول صلی الله علیه وسلم دي، د الله او د الله د رسول مرسته کوي او د الله په لار کې هجرت کړی وي، دغه صادقین دي. وروڼو! هجرت قطع نه دی، نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي، لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبة. هجرت تر هغې نه ختمېږي تر څو چې توبه نه ختمه شي ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها او توبه تر هغې نه ختمېږي تر څو چې د مغرب نه لمر نه راختلی او په بل روایت کښې را ځي لا تنقطع الهجرة ما قتل الکفار تر څو چې د کفارو سره جنګ کېدی شي هجرت نه ختمېږي په بل لفظ کښې داسې دي لا تنقطع الهجرة ما دام العدو تر څو چې دښمن کافر موجود دی هجرت نه قطع کېږي او په یو بل لفظ کښې داسې راغلي دي لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو تر څو چې د دښمن سره جنګ کېدی شي هجرت نه ختمېږي او په یو بل لفظ کښې داسې دي چې لا تنقطع الهجرة ما دام العدو یقاتل هجرت تر هغې نه ختمېږي تر څو پورې چې دښمن موجود دی او تا سره جنګېږي هجرت ختم نه دی او کوم چې د نبي علیه السلام فرمان دی چې لا هجرت بعد الفتح د فتح د مکې نه بعد هجرت نه شته نو مراد د هغې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او ټول علما دا وایي چې مراد د هغې نه دا دی چې د مکې نه د مکې د فتح نه بعد بیا فرض هجرت نه شته دی مدینې ته دا معنا نه ده چې بلکل په اسلام کښې هجرت ختم شو ځکه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحیح وینا ده صحیح حدیث دي لا تنقطع الهجرة حتی تنقطع التوبه لا تنقطع الهجرة ما دام العدو یا ما قتل العدو یا ما دام العدو یقاتل یا لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار تر څو چې کفار موجود وي او د تا سره جنګېږي مسلمان سره جنګېږي هجرت نه ختمېږي نو وروڼو دا هجرت کول په دې سره اسلام مضبوطېږي، په دې سره مسلمان مضبوطېږي، په دې سره ته د فسق او فجور نه بچ کېږي، په دې سره ته د کبیره ګناه نه بچ کېږي. هجرت نه کول په باره کښې وعیدونه راغلي دي، د هجرت کولو په باره کښې ډېر ترغیب او نبي علیه الصلوة والسلام ډېر ښایسته ښایسته فضیلتونه ذکر کړي دي، باید د دې نه مونږ خامخا متاثر شو او هجرت وکړو، نن چې مونږ د اسلام او د مسلمانانو تقویت نه راولو، هغې نه مضبوطوو، د مسلمان ملا مضبوطه نه کړو، د هغوی مټ قوي نه کړو، دوی د اهلبیتو دښمنان دي. راځئ روافظ د وطنیت په عینکو کښې نه بلکې د اسلام په هېنداره کښې وګورئ. په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافظو په پېژندنه، د روافظو په کفري عقایدو او خرافاتو، د روافظو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز مدلل او مفصل درسونه، په دغه سلسله واره لړۍ کښې د روافضو په پېژندنه، د روافضو په کفري عقائدو او خرافاتو، د روافضو په شرکیاتو او مکفراتو هر اړخیز، مدلل او مفصل درسونه. نن شیعو او روافضو د شرک هره دروازه ټنګولې ده او د شرک په هره دروازه شرک ته ورننوتي دي. د هرې دوشنبې او سې شنبې ورځې په ماښامنیو خپرونو کښې.